آدم علیه الصلاۃ والسلام ته تعلیم الاسماء ورکو بیا دا غ نورستو فرشتو نه دا غي پښتنه وشو فرشتو دا غي تبارک د علم اظهار وکړو بیا دا غي نورستو الله جل جلاله فرشتو ته آدم علیه الصلاۃ والسلام ته امر وکړو چې دوی ته خبر ورکړي دغه سيزونو بارکه بیا د هغې نه وروسته درې خبرې ښکاره شوې یو دا و چې آدم علیه السلام سره دا علم شته او دویمه خبره دا و چې فرشتو سره نشته درېمه دا و چې فرشتو تم دا علم راغی چې یاره آدم علیه السلام سره دا علم شته نو د دې نه وروسته الله تعالی آدم علیه الصلاۃ والسلام فرشتو ته امر وکړ چې آدم علیه الصلاۃ والسلام ته سو کې سجده وکړي په سجده کې اقوال دي د مفسرینو یو قول د مفسرینو په سجده کې دا دی چې یاره دا سجده څنګه و نو بعد وایي چې سجده چې کوم دی نو هغه په معنا د ان انحنا سره وا څه سره وا انحنا وای خکته کېدل یو سړی د داسې پر رکوع غوندې شي بعض خلکو کې اوسم په بعض علاقو کې دا رواج موجود چې کله سړی سره لاس ملاوي کنه لګ داسې معمولی علماء مکروه لیکلي دي چې دا پکار نه ده دا انحنا صحیح نه ده ځکه دا په سابقه امتونو کې جایز و او په دې امت کې ناجایز ده او هغه دلیل پیش کړي د سورته بقره په آیت نمبر 59 باندې 68 باندې 58 58 باندې دې ځای کې وای دا سجده په معنا د سر راغلی دا انحنا سر راغلی کلا سجده په معنا د انقیاد سر راځي تابعداري تابعدار کېدل لکه سورته رحمان کې براشي سورته رحمان کې به ال ترازی و اجتماع سپاره کې سجده کوي الله ته یعنی تابعدار د حکم د الله دی انقیاد کوي دلته د سجده مراد سره انقیاد او تابعداري مراد دي نو کلا سجده په دې معنی سره وی کلا سجده چې کوم دی نو هغه د الله تعالی د حکم مطابق هغه تابعدل لا تابعدل ذکرا وشی یتفیع ظلاله عن اليمین وعن الشمائل سجدا لله سورۃ النحل کې برازي نو هغه ځای کې دا معنی راځي او کله سجده چې کوم دی نو هغه په معنی د چا سره راځي په معنی د وضع الجبهه علی الارض زمکه باندې تندې کې خودل چاته دا عرفي معنی ده اصطلاحي معنی دا ده وضع الجبهه والانف علی الارض مع اعتقاد الوهیت المسجود علیه تندې او ټنډه چوته تاسو وای او پوز دواړه پزمکه باندې کې خودل خو سره د اعتقاد د الوهیت ته مسجود له نه چې چاته سجده کې نو هغه ته داغه د الوهیت سو لري عقیده ولري دغه ته بیا شرعي سجده وای اوس دلته کومه سجده وا نو بعد ویلی چې دلته سجده چې کوم دی هغه د سوا هغه انحنا وا لکه څنګه چې ادخل الباب سجدن کې تیر شو صرف کا تکول تعظیما یا وای په سینه باندې لاس کې خو د لوسم د بعد خلکو د عادت کې چې لاس ملو دا سدی باندې علما ولیکلي فتاوا کوستا دا مکروه دي دا صحیح نه دي خو شو کنه دا انحنا صورت دا پتن دغه سینه باندې لاس کې خو ما دوی په تندی باندې لاس کې خودل داسې پوه شو دغه مراد دی هندوانو سم دغه طریقه کوي کنه پوه شو دا بعض وی چې ناس دا آدم علیه الصلاۃ والسلام ته کوم وا نو دا معنی د انقیاد او د تابعداري ده څه ده د انقیاد او د تابعداري اسجدو لآدم تابعدار شئ اې فرشتو د اولاد د آدم علیه السلام او داغه د آدم علیه السلام او داغه د اولاد داغه خدمت پکوي اوس هم فرشتي دي ګاډي انسانانو په خدمت کې کنه فسجدو نو ټول تابعدار شو الا ابلیس مگر ابلیس تابعدار نشو نه نکوم پوه شو از نکوم دا معنا چا کړی دا درېمه معنا چې کوم دی غدا کړی چې نه بس دې کړی او سما سیدی وته کړي وا تندې پزمکه لګولې او هغه حضرات استدلال کوي د سورته حجر آیت نمبر 30 نه کوم دنو استدلال کوي تاسو ته وګورئ الته د سیدی هيئت کوم دنو هغه پوره ښکار کیږي آیت نمبر 29 کې ها 29 کې وګورئ حجر سوار لسمه تقریبا ډیر لږ دا د تندی سجده وا اوس دا د تندی سجده چې وا نو دا خو غیر الله تکول څنګه دی نو په دې کې ګوره یاد ساتي ښا یو مذهب د ظواهر علماو دی ظواهر نه خو بهر حال په مسله کې بخیر ظاهری شي سره خبره نه او یو د محققین علماو دی په دغه علماو کې علامه ابن تیمیه رحمه الله لوی عالم دی قرای دا ده چې سجده عبادت ده سجده سره مطلقاً عبادت ده نو غیر الله ته سجده کول مطلقاً شرک دی لیکن مونږ وایو چې نه محققین علما وایي چې نه سجده مطلقاً عبادت نه ده که په نیت ته عبادت شي نو بیا سره سجده کفر دی خو که په نیت ته عبادت باندې ونشي نو بیا سجده کفر نه دی البته بیا سجده چې کوم دین سره حرام ده زمونږ په مذهب کې سره مونږ په دغه کې حرام په دین کې دلیل مونږ دا پیش کوو چې ګوره فقعوا له ساجدین پریوزی ورته سجده کوونکی دا رنګ په دغه کې برا چې سورۃ یوسف کې برا چې یوسف علی السلام په قصه کې وخروا له سجدا وخروا خر يخر پریوتل دي پریوتل هغه ته سجده کوونکي نو سجده ورته کړي و شرک په یو دور کې نجایز کیږي د غیر الله عبادت په یو دور کې نجایز کیږي نو معلومه ده چې سجده مطلقاً سره عبادت نه دی او په دې باندې بیا بحث شو علماء هند او علماء عرب او په مکه کې په تقریبا په عربو کې وو چې په کوم ځای کې ول عالم بحث شو او بیا دغه بحث چې کوم نو بیا علماء هند او دی علماء بیا وګټل او بیا غوی اعتراف هم وکړ چې بالکل دا خبره سره دا صحیح ده چې دا شرک په یو دور کې نه جایز کیږي نو لہذا سجده چې کوم د غیر الله تکول دا زمون په مذهب کې حرام دی او د مخ کې نسو دا جایز او تعظیما سجده سوا اکراما سجده دا جایز دی البته د سجده د عبادت چې کوم دن دا سوا دا غیر الله تعالی روا او دا حرام دی اوس سجده د غیر الله عبادت ته کول شرک ته کفر دی پوه شئ او دا سه عامه سجده تعظیما اکراما دا حرام نه ناروا ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمای صحابه ورته یا رسول الله دا وګوره ا نصارا خپل دغه ته کوم د راهبان ته سجدي کوي چې تا مونږ ته امر کړی موږ ته سجدي کولې په شام کې کلی دل خلق هغه ورته ویله و امرته لاحد ان است ان یسجد لاحد کما چاته دا امر کول چې چاته سجده وکړي له امر تو زوجتا ان یسجد ان تسجد الى زوجت الى زوجها چې خزه مې امر کړو چې خپل خاوند ته سو کې سجده وکړي دا امر مې ته کړو ځکه چاته دا امرونه نه کوم چې مطلب دا سجده وکړي سجده غیر الله حرام ده خو یو خبره به سره بل یاد ساتي کدا سجده په داسې ځایونو کې وشي چې آلته شعارات شعار د کفر ګرځیدل لکه مندر تلاړې فمندر کې ته یې سجده دی وکړه سجده نه فقط انحنا دی وکړم د کافر لکه آلته شعار د شعار د شرک کې آلته کې پوه شو کنه یا لاړې داتا دربار ته ولته د ستان دی ولا بول بیا د کیسه خراب کړ ځکه آلته وی وتا صفات د الوهیت ثابتې قادر متصرف غني یا عالم الغیب غني نو په دې وجه باندې چې کوم دنو بیا سړي الته سجده کول سدي الته سجده کول دا بیا کفر ګرځيږي نور ځایونو کې دا خلک بعضي وختونو کې وی کنه دې پښتنو کې دا عادت په تاسو طرف ته یو کبانی زموږ طرفون ته دا عادت تر ځنانه سوي دا کشران لکه انګور چې دسخر نو چې سخر چرته کور ته راشي نن ګور لاړ شي دا خپوته ولسی ګوتې وره پوه شو اوس ختم شو علما او ترجمه کول دا مکه وای نو اوس هغه پرې خودل نو هغه څه کفر شرک نه وکنه خدا خبره و چې دا وخت خپل اول او دا دغه نه دي کنه امام بخاری ته امام مسلم پاسې دو وی یا امام المحدثین پوه شو یا امام المحدثین و یا طبیب العلل فی حدیثه اے امام المحدثین او اے طبیب د علل په حدیث کې پوه شو کنه وی اذن لی ما ته اجازه تو کا ان اقبل یدیک ورجلیک چې زستا لاسونه او خپې دواړه خپل کړم مسلم وته وی هغه ورته وی نه لاسونه راشه خپل کا په منه کول نو دا سری دغه سیدنا کول چې کوم دی دا دغه سید وی بعض وا او دا مراد وا اوس په دغه باندې سوال لاغه چې سید غیر الله ته سیدا ټیک شو په نور امتونو کې جایز و بس دا خبره خو څه تعظیمن دا خو سیدا بعد دلته کې تعویل کړی دی اوس جدو لآدم و الی لام په معنا د الی سره دی اوس جدو لله تعالی خوش الی آدم سید الله ته کوي قبله آدم جوړ کړي سید الله ته کوي قبله آدم جوړ کړي په دې باندې چې مې ډېر په ښه انداز باندې رد کړی چې دا توجیه سره دا صحیح نه ده چې ته وایې چې دا الله ته او آدم علی السلام قبله جوړه کړي کعبه غو شکل ورکړي نه دا څه نه و بلکې دا د تعظیم او احترام چې کوم دی هغه په تعظیم او احترام کې دا سده وا او په هغه ټیم کې سوا د دې جواز وو اوس دا سده سره دا حرام دا ناروا صحیح شو خدی فسجدو نو دوی سده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه اوس ته ابلیس نافرمانی د ذکر کوي کمی کمی یو الا استثناء سره ذکر کوي چې الا ابلیس ابلیس نکړه یو نو دوی ما پس ذکر کوي ابا د الله امر اون منلو انکار وکړو د الله امر نه سو کړو انکار نو انکار د امر داسې دا دویم نمبر دا کفر الابا او ته ماته استوي وای او دا چې کوم دا ډېر خطرناک کفر دی نو دای دغه وکړه ابو بکر جساس تفسیر کې لیکي زمونږ آدم اصحاب تخریج نه دی هغه وای چې څوک په الله باندې ایمان راوړي او پس دا غینا د الله تعالی یو حکم بأن يدفع شيئا من احکام الله د الله د احکامونو یو شی دفع کی او ابا یا تسو کی دا غي د کول نه انکار وکړي ته واچوي کني کو خوشوي نو دا څه دی وای دا سړی مسلمان نه دلته کې ابلیس هم دا کفر الابا واستكبر درې مې وګورا او ځان لوی وګڼو ځان لوی وګڼو د الله حکم منل ورته ځان ته عار و نخکارا شو په ځان ورته شرمېده دا درې ګناه دی ځان ورته په بد کارې چې بد الله حکم منل پوه شو کنه دا به څنګه منم دا کار ما ته غیر معقول و نخکاری دی کنه نو هغه دریم دغه نه دای سو دای دریم کفر دای دریم دغه کفر الاستکبار ورته وي او دا دغه څه دی کنه چې تاسو ته ما ویلو مولانا یوسف جامی صاحب رحمت الله علیه هغه خپل اپ کې مسائل اورن کا حل کې غيو پارلیمنټرین سړی خبر راغسته دا چې هغه ویلي چې را ارکانی پارلیمنت د شریعت سره برابرول دا د ارکان پارلیمنت توهین دی خبر ورسې دي ارکان پارلیمنت توهین دي دې ته وایي کفر او استکبار ښا دا دومره لوی کافر دي کنه چې دوی ته ځان په دې بد ښکاری چې ما د الله د قانون سره سکے الکه تدا تس شي خیرنا خو شو د الله قانون په مراتب او مراتب واستانه او چت ته دا هغه تر موازنه نه کیږي موږ دا موادغه نه کوو چې دا په سوچ کې راوځي چې تا او د الله قانون ته شیم هیڅ شیم نه لري شورک کول پوه شو کنه دا څه خلک دي ښا پوه شو یا دا چې دوی شرط لګولې دي د 75 نواله تر 77 پورې چې کم دا قانوني دغه ده کنه دغه کې تاسو وګورئ کنه هر یو بل به وي د پارلیمنت ارکان دا غي نه ودا کیږي دا ته کفر الاستکبار وای چې بای شریعت بلوم مینو هغه به بحث کوي هغه به مطلب دا هغه تقریبا 350 مراحل دی هغه په تیری پوه شئ که دوی پاس کو قانون بشي که دوی پاس نه کو قانون بنشي یا دوی چې کم دغه جوړ کړی دی شرعي عدالت او دا غي د دایری نه بیا سیستل آئین پاکستان وی ګوره د په دایره اختیار کې داخله نه دی او پاغي کې بیا ګوره د عدالتونو طریقې کارو داخل نه دی او پاغي کې ګوره بیا وای د مالی قوانین داخل نه دي پاغي کې بیا وای مسلم عائلی قوانین داخل نه دي دا ته وباسي دا ځان دې ته دومره غټ کار چې دا مونږ چې په کمانداز کې جوړ کړل نو دا ډیر ډیر غټ پوه یا مطلب د شریعت عدالت هر فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کیدل دا کفر الاستکبار سپریم کورټ په غټ ګڼنه کیږي بیا شریعت عدالت څه شو او یا اسلامی نظریاتی کونسل په شکل د سفارشی اداره څه وته وای سفارشاتی اداره نو سفارش خو ستا ته ما ته وکړه زه به تا ته وکم زه چې تا ته وکم نو تا ته اختیار ده خبره دې چې په یو حیثیت ته استاد زدل تشم او زه تا ته وایم چې دا کار ته وکړه ما ته و چې امر د سفارش ته که سفارش ته معنی او کې نه معنی خبر اورسې دي کنه نو د اسلامي نظریاتي کونسل ته کومه اداره ویله سفارشي اداره ده خو خو بیا د پارلیمنت ته کوم قانوني منظورولو پوه شوې و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم دا ټول د استکبار په درجه کې راځي ښا ځکه تعالی سے پرې دا کې لیکلي دي بیان قرآن کې چې هغه ابلیس چې وکنا هغه ته د الله تعالی د حکم منلو نه انکار وکړ دا ته عارف کاری چې سبا د دین لاندې راځي پوه شو کنه دا ورته عارف کاری نو دای دریم دغه شو وکانه من الکافرین سلورم دغه داسو چې د کافر نو ګرځیدو کافر شو دای کار کفرن کړه دی ګور داسې نه چې کنه عام ګناګار دی پوه شو کنه نه عام ګناګار نه دی د کافر د الله حکم نه منلو یا مخ کنه یا اوس په دې کار باندې شو نو دا کار نه وکړ من الکافرین شي سارا سارا نو بس هم په دې کار کافر شو او که وکانه من الکافرین شي د ماضی په اعتبار سره نو بیا هم د کافر وو خدای منات د کفر سیوا شو کله مناتات د کفر د وفیزن په فتوا کې چې منات د کفر څخه ګرځولې منات د حکم څخه ګرځولې علت د حکم څه دی په دې کې نو هغه منات ته تاسو ګورئ اوس دا خو نه دو دا سیزن رالل دغه شانتی په صورت اعراف کې 11 او 12 کې د د نور دغه ذکر کوي ښا چې نور څه کړی دی نور عصیانونه نافرمانی ذکر کوي سورت لم یکم من الساجدین نو دې د سجده کوونکو نه اے من الساجدین سره دلته کې وای د جماعت د ساجدین نو وته سوته دلته بل نه فرمانی شو داسې جماعت نه وتل د داسې جماعت نه وتل چې هغه د حق جماعت وي نو دا غي نه وته دا کار وکړي دریم څه شی دی بل څه شی دی بل نقصان څه کړی بل ګناه ادا کړی دی چې د نص په مقابله کې قیاس د نص په مقابله کې څه دی قیاس کې تاسو ګورئ قال ما منعك الله ورته وی څه منع کړی ته الله تسجد اذ امرتك سجده نه کوله چې مال ته حکم وکړو نو قال دوی انا خیر منه ذات بهتره ما ولی دلیل د صدق قیاس کې خو شوي دا سه لوی قضیه جوړ کړه لاندې راتا وکړه وی چې زه د خټې نه پیدا یم د دې له اور زله اور نه پیدا یم د خټې نه پیدا دی اور غوره دی او خټه څه ده هغه لاندې ده نو مخلوق چې د غوره نه پیدا شي هغه غوره مخلوقي او چې د لاندې نه پیدا شي هغه بلاندې مخلوقي او غوره سړی ته د لاندې سړی په امر په سید باندې امر کول غلط کار دی لہذا ما ته په سید د آدم باندې امر کول وی دا غلط کار دی په دې منطق او چلاوه دا قیاس ته په مقابله د نص ښه قیاس نه عقلی حتی چې قیاس شرعي د مجتهد غ قیاس په مقابله د نص کې معتبر دی نه دی معتبر باطل دی نو راشه راشه ورورا خو څه کنه تا چې کوم دنو د خپل ځان نه یو شی جوړ کړی دی او ته وایې بل الله په قانون باندې بری او د الله قانون به په دې تلم د فساد تر نه تر پورې بیا د تیروما او چې دین لاندې را نشي نو بیا یې نه منم آیت نمبر 31 33 د دوه وګورئ فسجد الملائکه كلهم اجمعون نو سجده وکړه ملائکه ټول په جمع باندې الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه ابا انکار وکړو اي يكون مع الساجدين چې شي سره د سجده کوونکو نه یلکه د جماعت د ساجدینو نه وته د جماعت د ساجدینو ملګرتیا هم پس پرې خو د معیت هم پرې خو د ابا یکون مع الساجدین نو دا پس بل شو هغه ملګرتیا ملګرتیا هم پس پرې خو ده خا اوس بل سکار دی بل بی ادبی ده خلا ادم علی السلام بی ادبی کوي قال یا ابلیس الله ورته و ابلیس مالک اس شویل تعالی رس دلیل دتا سرا الله تکون مع الساجدین چې نشو ته سره سجده کوونکو نا نو قال دوی لم اكن لاسجد ظنی ما چې سجده وکما دا سره نیم چې سجده وکم لبشرین داس یو بشر ته خلقته من صلصال من حمأ مسنون چې پیدا کړی تا دا کړنګې درنا من حمأ دا غټتنا تورنا مسنون چې هغه خراب شوی وي دا سه تاسو ته مشدین کو خوش دا بیا دی دا بیا د مخه بیا د دغه د الله تعالی ډیر لوی بیا د انسان ادب تاجیس اسفضلی الهی بنو برتر برو هر جا کې خواهی ادب چې سره او کنه بسر ځای ته دی الله به کامیابی بے ادب تنها نه خود را سوختن بلکې آتش در هما آفاق زد کوشش کنه بیا ادب یواد ځان نسوځي ټول ځان سره دنیا وسوځي ښا نه دا خندل چې دا بیا بی ادب وخا بل څه کار وکړو بل په سورته کهف کې براشو پنځلسمه سپاره کې الته کې د الله پیر 50 آیات کې د الله د حکم نه وته ښا د الله حکم نه منو او 50 Thank you. خجی ویس قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا نو دې سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه کان من الجن و دې جناتنا ففسق عن امر ربه دا فاسق خو د الله د امر نه اوته د الله امر پرې خو دو نو دا د دغه دي ګناونه دا نور هم بیا ذکر کوي پوه شو کنه نو دا په دې سجده نه کول کړي دا ګناونه دا ګناونه تارک د څه شو دغه شو منکر د امر د الله مستكبر د امر د الله نه کافر په امر د الله صحیح شو کنه بل چې کوم دنه څه شو ور سره چې کوم دینو د جماعت او ساجدین نو وته دا وی ملګرتیا په څه پرې خو دا بیا د بی وکړه د الله د امر نه په فسق سره وته دا مختلف دغه شو وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه اوس آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته سیده اوشوا الله تعالی آدم علیه السلام خلیفہ کړو اوس د خلافت کار خو تسپاری خدای نه مخکې مل مستیا نو الله تعالی الله تعالی آدم علیه السلام جنت ته بوتلو وقلنا من ورته وی یا آدم ای آدم اسکن تو سیگا اسکن اسیگا انت تو وزوجک بی بستا الجنت په جنت کې انت تو و زوجک الجنه دا څه ته نه وای چې اوس کنا دواړه اوسېږي دا څه نه وای ښا بلکې څه وای اوس کن انت و زوجک الجنه ولی وته دا څه وای زکا چې اصلا اوسېدل د خاون نه چرته اوسېږي خزه دا غسي تابع کړي ځکه وته وای چې اوس کن انت پوښوي تو اوسېږي و زوجک بیا د پسې وی خامخا اوسېږي دا اوس کن چې دغه دا د سکونت نه ماخوذ دی دا سنی چې سکون نه واخلي سکون خدا ماره چې دې ځای کې نه کړی دا نه خو دې خوښم خیر نشته نو بیا خو نعمت نشو کنه دا نعمت نه دی نعمت سکونت ته اوس کون وسیګا خو شو کنه او سکونت نه ځکه رښت په قرینه ده وکلا منها رغدن حيث شئتما چې کم خامو خو هي ګرځي را ګرځي خوراکونه کوي نو معلومیږي دا چې په یو ځای پکې نو ساکن کوي ها صحیح شو یا آدم اسکن انت و زوجک ببستا ببس یو ببی سو کوا ببی حوا حوا نو او حوا چې رضی الله تعالی عنها هغه الله تعالی د آدم علیه الصلاۃ والسلام د جسد پختینا پیدا کړو خو شي د ذرع ایسر نه پیدا و دا دا دومره پوری د صحیح حدیث مرفوع معلومه انور پکې مطلب دا دی چې موږ سو وایو هغه بعد چې لیکلي دي چې مطلب دا دی نه دا دی اضافي خټه نه پیدا وکنه نو یو خدا سوال پر راځي چې لکه ولې الله تعالی نه خټه اضافي شو پوه شو دا ساجيبه خبره ده دیمه خبره دا ده چې مطلب صحیح حدیث موجود دی نو موږ تخپل عقلیات نه صحیح شو کنه صحیح حدیث مرفوع موجود دی یا آدم اسکن انت وزوجک زوج اطلاق ګوره په بیبیم کیږي ها صحیح شو کنه زوج ورته وای خو زوج ورته وای خو زوجم کله کله اخذ ته وای صحیح شو کنه دا نه چې کنه مطلب زوج اصل کې جوړی ته وای کړه دغه جانب نه وای کړه دې جانب نه وای جوړی نه کړه پوه شو نو دا دی الجنت په جنت کې وکلا دواړه خړی دلته چون کې سکونت اے سکونت چې ده کنه نو هغه کې سړی اصل وی او خدای تابعین نو ځکه التا یا ادم اسکن انت وزوجک الجنت او بیا په خوراک کې خدواړه شریک دي کنه دا غو نه چې سړی به خوراک کې اصل یو خدای به تابع نه کې سړی روزه ونه خدای غي او باس خوراک نه کوي نه نه نه دا نشته نو دا دواړه شریک دي ځکه بیا ته وکولا دواړه خوري تسنیس غیر اورخه وکولا خوري دواړه من هاده دي جنتنا رغدن وافرا وافرا چې څنګه خوراک کوي تاسو خوخه ده دا پکې نشته پابندۍ پکې نشته چې ډیر راځي وکړه پوه شو کنه بس څنګه خوراک کول شي حيث شئتما حيث شئتما کې دا رغدن کې توسیع فی الطعام ده په خوراک کې وسعت ده صحیح شو او حيث شئتما کې توسیع فی المکان ده دا نشته ته دې ځای کې خورا واغله کې به نه خوري پوه شو کنه نه نه چې په کم ځای کې د خوخه وخت چکریم لګوي او خوراک خوراک نه نو چې د یقربو شي نو دا په معنا د یو شی نه استعمالول او یقربو چې کله په زمي د قاف سره شي نو بیا بیخي ورنږدې کېدل نه دلته کې ولا تقربا نه ښه تاسو خیال دې کنه ولا تقربا دې مطلب دا چې دا استعمالوي ما دا استعمالوي ما خوري ما هذه الشجره دا خاص ونه خاص ونه د سوا څوک وي انګورو څوک وي غنمو څوک سوي غنم مشهور د ډیر زیات هو الله عالم چار شي خو شو کنه دا خبره او دا داسې علم د کتوا چې وای دا ته پته نشته دی نو هغه دی وای کنه هغه دغه لیکلي دي تفاسیر لیکلي دي وای هاذا علم لا يضر جهله خو شو کنه دا داسې علم چې د جهالت څخه نقصان نه کوي ما ته نشته پته خوش ماته پته نشته ده ماته اس دغه نه لګيږي ولا تقربا من ذکرږي هاذه شجرته دي خاص ونتا ولی فتكونا شیبتا سدواړه من الظالمین د ظلم اطلاقات ظلم بتا سو ګوره یاد ساتي چې ظلم څه ته ویل کیږي ظلم وضع الشیء فی غیر محله صحیح شو دا عرفي معنی ظلم په لغت کې او په قران کې په مختلفو معنی سره استعمال دي ظلم په قران کریم کې په معنا د سر راځي په معنا د نقصان سر راځي لکه الته په سورته کهف کې راشي کلتل جنتین آتت اکلها دغه دو باغونو چې خپل میوه به ورکولا ولم تظلم منه شیئا اے لم تنقص منه شیئا د دینه به ګوره څه شی کمولونه ظلم په معنا سره نقصان کمولو سره صحیح شو دغه رنګ د زیاتی په معنی سره راضی لکه دی سورته بقره کې ورس تراشه د بنی اسرائیل په باب کې و ما ظلمونا مونږ په دوی سره زیاتې نو کړي ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دوی په خپل ځانونو باندې زیاتی کوونکي نو دا ظلم بل معنی شو خیال مو دی کنه چې دا ته پته ای کله د ظلم اطلاق چې کوم دی په نسیان باندې کیږي څړې څه شي ير شي کنه یو کار کوشي کنه نو هغه تم څه ویل کیږي ظلم ویل کیږي اطلاق کیږي کله د ظلم اطلاق په اتحادی خطا باندې کیږي خلک تاسو به دغه ته وګورئ هدايه کې برکر راشي هدايه کې اتحادی خطا تم څه ویل کیږي ظلم ویل کیږي اتحادی خطا باندې سړی رانی ویل کیږي نه او کله بیا د ظلم اطلاق په شرک هم کیږي ان الشرک لظلم عظیم نو کله په شرک هم اطلاق کیږي نو د شرک اطلاقات د شرک اطلاقات ډیر دي نو دا ځنی چې بس تاسو خامخا د هغه معنی کوي ځکه موږ معنی د ادب کوو فتكونا نو شی به تاسو دواړه من الظالمین د خپل حصے کمون کنا خپل یې سبزان نه په خپل کما کوي صحیح دا معنی شو فاذلهما الشیطان نو اخوا یول دی دوار لره شیطان عنها دا عن سبب یدی بها بسبب الشجرتی په سببم د دغه ونی فاخرجهما نراوی باسل دا دواړه مما د هغه نعمتونو نه کانا فيه چې دا دواړه پاغي کې اوسیدونکي وقلنا مو ورته وی اهبتو کوشي بعضکم لبعض بعض استاسو لبعض د بعض نور لپاره عدو دشمنان دي ولکم استاس لپاره فل ارض پزما کې مستقر زائد او سیدو دی او متاع سامان دی الہین تر یو وخت پورې تر یو وخت پورې تاسو لپاره سامان دی او تاسو به ترغي وخت پورې په دې مه کې اوسېږئ اوس فاذلهم الشیطان کته واس کې لکه نشته ښا سید منصب نشته راوته خوایدل یو سړی خټو کې را روان دی او خوایدل نو دا دی ښا فازلهما نو او خوایولو دی دواړو لرا او خوایولو دی دواړو لرا اردو کې دا کوته لغزش وای پوه شو کنه پښتو کې به معنی د خوایولو کې او خوایولو دی دواړو لرا الشیطان شیطان عنها په سبب د دغه ونی باندې په سبب د دغه ونی دغه ونی په ذریعہ سره دوکا کړو څنګه دوکه کړل تفصیل د دوکې چې کوم دی هغه په صورت اعراف کې دی ښا صورت اعراف 18 نواړي تر 22 پورې وګورئ ښا چا بس ټیم نه وخت کیږي چې لکه تیزی شو اته ما څه پاره 18 نه 22 پورې ښا فوسوس لهما الشیطان ازلهما څنګه وی خو یول فوسوس لهما وسوسه ورتا چولې وا الشیطان شیطان لیبدی لهما دې پر تخکار کې دې دواړو ته ما وری عنهما من سوآتهما هغه چې پټ کې دې دواړو نه د عورتونو دوینا د دوی د عورتونو هغه پټو بیا دې پس راخکار چې غزان تر راخکار یو بل تر وقال ما نهاكما او وی ورته الله تعالی ما نه وقال ما نهاكما او دی شیطان ورته وی نه دی منه کړی تاسو دواړو ربکما رب تاسو ان هذه شجره د دی وننا الا ان مگر د دی وجنه منه کړی تکونا ملکین چې شی بدواړه فرشتي او تکونا من الخالدین یا بشی تاسو دواړه د همیشه پاتې کیدونکو په جنت کې نو دوی ته سو کا دوکه ورته ورکړه دوکه ورکړه فلما ذا قشجرتا نو هر کله چې دوی اوسه کله ونه بدت لهما سواتهما نو ښکار شو دی دواړو ته دا دغه د خط تقسیم د احاد په احاد دی هر یو خپل عورت را ښکار شو تر هغه پورې انسان خپل عورت نه لیدو خو شي الله تعالی په نور سره دی داسې پټ کړی وتفقا نشورو شدا دواړه واقول لكما او ما ویلو تاسو دواړو ته ان الشیطان چې یقینا شیطان چې لکما تاسو د پاره عدو مبین دشمن ښکارا دی بما تاسو ته ویل نو دا یغه تفصیل د وسوسې شو خاف ازلهما څنګه دوه کل دونه بارک داسي چې اولی ورته وی دا او خرجای ورته وی داسي او داسي آدم علیه الصلاۃ والسلام نه ګناه نه شوی هغه ورستو راځي اصل د انبیا خبره ته بیا کومه اما انبیا علیه السلام معصوم دي خود دوکې کنو بس وی خوایولو او خوایولو ټکه ځکه الله استعمال کو ځکه چې په خوایدو کې لکه سړی چې و خوېږي نو څوک ورته وایي چې لکه تا بد کار وکړو هغه وایي ما خپل خوایل خو شو کنه نشم خویا خپل مې خوایل او ابن تیمیه سره دی لا کې وایي چې و د الله بندګانو آدم علیه السلام ته د ګناه نسبت څنګه کوي آدم علی السلام ته ابلیس قسم وکړ قسم آدم علی السلام دومره صادق انسان و چې هغه وی چې په دنیا کې به داسې هم سوکوي چې په الله به په دروغه قسم خوري په الله نو هغه دومره صادق و چې د خپل صدق د وجې نه هغه په قسم باندې یقین وکړ پوه شو کنه نو دا خو ګورس سړی وی کنه چې کم سړی خه سړی یا په ټول خلکو داسې ګمان وي خدی فازلهما الشیطان عنها بیا رست نور تفصیل پکې راځي فاخرجهما نو وی باسل دا دواړه او باسلو طریقه دا نه و چې بنده د لاس نه ونیول هماره دی وسوسه واچولا چې یو پړ الله تعالی او ته خدو دی بس یې به تو کوسته مما دا اغه نعمتونو نکانا فيه چې دا دواړه پاره کې وقلنا مون ورته وی اهبتو کوسشي اهبتو حبوت د برن لاندې راتل بعضکم لبعض عدو بعض استاسو نه د بعض لپاره دشمنان دي دا عدوون چې ده دا جنس ته معنا د جمع سره دی ګوره ښا دشمنان دي اعداء زکا خو لیکن چونکه لفظ د بعض راغله دي نو هغه بعض چې کوم دي نو چونکه لفظا مفرد دي نو په دې وجه باندې خبرو په تسر راوړو خبر مفرد راوړو چې مبتدا مفرد ده اگر چې مانن بعض جمع دي نو په دې وجه باندې دا راوړو ولکم فی الارض یو خاص تاسو لپاره پس ما کې مستقر ځای د اوسېدو دی ځای د قراری صحیح شو کنه ځای د قراری سره لازم کنه په دې کې به اوسېږي بعد قبر دی خو لیکن هغه په خپل ځای کې نور نور معنی بیا راځي و متاع او سامان به متاع به خمتا متاع څه ته ویل کېږي وای الجیف الذی یاکله الکلاب هغه مردار د چسی کی سپی خوري پوه شو کنه یا غ تاسو خو مشهور قصه اوریدلې جال کلب واخذ المتاع وفر الى الجبل پوه شو کنه سپی راغ متاع واغست او ورته شو او تقسیم نو هغه معنی چې مطلب هغه کم شي چې هغه د خوراک لوخي په سړی صفاکې هغه شوړه هغه شوړې ته متاع ځکه وای چې پاره کې هغه بوی وی کنه دغه دنیا هم دغه شان شي یا دا معنی یا درم نظم الدرر کې بقاعي وای المتاع متاع هغه شی دی چې ما چې کوم شی فنا کیږي په استعمال سره په استعمال سره څه فنا کیږي جنت چې نه په استعمال سره نه فنا کیږي دا بیا ختميږي ختم شي نو دې سم تا ویل کیږي الہین تر یو وخت پوري وخت څه دی هغه وخت مرګ دی یا وخت قیامت ته تر هغه پوري به تاسو څه کوي په دې دنیا کې به اوسېږئ ښا بعضکم لبعض عدو ورتاول نووي چې په دنیا کې بس تاسو غره یو بل سره سوي دشمنی به د ابلیس او تاسو دا هغه د اولاد او تاسو دا اولاد او بیا په خپل مینس کې یو بل سره دشمنی وي نو د برا عقیده دا بالکل به د بنیاد نه وي ښا د بنیاد نه به وي نو دا خبره شو اوس دا خبره چې آدم علی السلام په کم جنت کې او د کم جنت نه راکوش شو په دې کې دوه قول دي یو قول دا چې جنت الخلد او یو قول دا چې نه دا جنت کم جنتو نه دا جنت دنیا کم جنتو د دنیا کم جنت خو په دې باندې چې تاسو کله ګورئ نو حاد الافراح حاد الارواح الى بلاد الافراح ابن قیم کتاب دی خو شو کنه هغه په وګوري حاد الارواح او اوس په اردو کې د ما خیال صفدر سے ترجمه کړی دی او که چا ترجمه کړی دا وایي دغه جنت کې حسین مناظر په نوم باندې نو د جنت تفصيلات پاره کې دي کنه چې سړی ګوري سړی چې پیدایي مې وکړي نو هغه ډېر خوان کوي هغه کتاب کې بیا په دې باندې پوره تفصیل سره بحث کړی دی چیرې دا جنت کم جنت راجح ترجیح دي ته ور کړی دا چې دا جنت الخلد هم دک جنت چې موږ او تاسو وتا ورزوخه هم دغه جنت دی چې موږ او تاسو ورته ورزو دغه جنت مراد دی بل جنت نه دنیا والا او امام ابو حنیفه رحمه الله ته چا نسبت کړی دی وای د دې خبرې چې دا جنت ته دنیا دی وای دا نسبت غلط دی دا قول د معتزله او د جهمیو قول دی چې دا جنت د زمکه بس لنډه خلاصه مې راته دا ویلا او دا جنت دی فتلقى ادم من ربه نو ادم علیه الصلاۃ والسلام دغه وشوا چې وشوا نو فتلقا آدم من ربه نو ذکر آدم علی السلام در خپلنا په دې کې یو سوال دا دی چې خا وسوسه دی شیطان څنګه ور واچولا آدم علی السلام په جنت کې دی او ابلیس په کوم ځای کې دی خو راځي ستره وختي چوزا قال خرج منها مذءوما مدحورا سوره صاد کې براشي الله ورته وی فورا وزه ته دلته کې کوم ځای ته ناشته او ځان له سړیم جو کړل وزه نو خو راوته دی نو دا بس نه چل څنګه وته وسوسه واچو نو بعد وای دلته کې به تاسو تفاسیر ګورئ ناشنا ناشنا قصې خو ګورئ بعد وای دا وسوسه چې ور واچولا وای دې د مار په خله کې وردن نشو دا ډیر تفاسیر لیکلي دا څنګه ګورئ ښا د مار په خله کې وردن نشو او چې مار کله وای دا شو نو وای دوله په خله کې میتیاز وکړه غینه زهر جوړ شو او مار چې کوم دی الله په دا عذاب مسلط کو تخفیف لري په پخو یو دغه تخفیف دا قصه دا دومره زیات روایت سردار نقل تاسو وګورئ ولیکن روایت ټول به سند دي ښا روایت کو بیا ګورئ چې سند څنګه لري دا روایت به سند دي ولې الله ته قطم نه ګرځي چې د مار په خله کې دن نکیږي عالم بذات الصدور عالم الغیب هغه ته پته نه لګي چې دا مار په خله کې دن نکیږي چې جنت ته پټه ورځي دا څه خبره شو دویمه خبره باز دا کوي وای چې داس چلو کو چې د جنت تنه دی ور داخل شوی خو دې داسې خواته ورغه کنه هو دا راځي خبره کوم هغه دیوال پاتره نږدې شو خو څه کنه دا جنت په منتها باندې دلالت کوي دې پته نه لګي دا څنګه چلو شو چې دې ورغه وای دا ځای ته راغوښتل چې هغه دیوال پاتره وي دا ونه اوخره یو دا داس بعضو خبره لګه قریبه د حق ته هغه وایي چې داس چم شو چې کله لکه د دې مثال له طالب سره ورکړي د چا سره طالب سره طالب ته محترم وایي لکه مدرسې نه وځه وځه دې غریب لار چې خپل بستر می سره راوخه هغه چې کوزه کوي زه کوته نه لاړم خدای محترم ګره سم سړی نو تاسو داس چلو کوي هغه خپل پاټ وته او خو یوځي په مخه راځي په لار لار کې کارو ابلیس ته چې الله وی وځه نو ته په لار لار کې کارو کوي دا شان چلو کوي ما ورنه وخړل تاسو کو خړ به بیا په کې نه شپراته دا کار یې وکړو دا سره چې لګ نږدې ښکاری صحیح خبره ده بس دا الله تعالی غته قوت ورکړي سی ورکړي دی ابلیس ته قوت ورکړي او ستا سره کمر وخت په سر دی سوري خو لیکن ناس په کم ځای کې او لدې دا نتا ته کوم د خپل بلوټوت لګولې ډایرکټ د فضا پیه باندې خپل شعر را نقل کی پوه شو کنه ته کتاب مل کی نو دغه شانته کار د الله تعالی غته قوت ورکړي بس دا هغه په قوت سره خبره و ولې دا دومره د توجیهات او دا قصې وسی جوړي نو بس دا خبره ده چې ابلیس په دې طریقه باندې دا وسوسه منتقل کړي و صحیح شو فتلقى ادم من ربه فتلقى فتعلم تلقي اصل کې قبل اول ته ویل کیږي یو چاته مخه ته ورتل نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تلقي الجلب پوښ کړه نبی علیہ السلام نه تلقي الجلب نه منع کړی دا تلقي الجلب دي ته باندې چې سړی دی پوښ د مستنه سامان را روان کړی دی دلته کې کوم دنو دا یو تاجر دی هغه په پوهه لري هغه بازار ته راشي نو دې سکی دلته خلک ګران اخلي نو هغه د داري کوزي الته په خپل کې الګټ کوته ودرېږي یره ها څنګه چلې پسې خرڅې هغه ته یره هغه غریب په بازار د ریټ نن دی خبر هغه ته یره په 100 روپۍ خرڅو ما عدل تک سامان چې کوم دی هغه د 350 دی ته هو دا واخله بازار ته راوړ ځان په خپل 500 خرڅ کړي نبی رسول مدینه منع کړی و یا په بل تر ګولټه را واخله چې مطلب دا دی چې الته مطلب هغه دلته په بازار کې ارزان خرڅې نو دی وی ریټ راته ورځي را سره ته تلګران واخله خو چې بازار کې ریټ نه ورځي نه پریګی دا هغه چې د خپل دغه مطابق څنګه بیع او شراکې نو هغه پریګی چې وی نو دا دغه تلقی دی ته ویل کیږي خو تلقی بیا په معنا د چا سره د تعلم سره دی فتلقا ادم فتعلم ادم ذکر ادم علیه الصلاۃ والسلام من ربه در خپل کلمات یوسو کلمې فتاب علیه نو فتاب علیه الله توبه قبول کړه نو توبه معنی ګوره دا یاد ساتي یې توبه نسبت چې انبیاء علیهم السلام ته وشي هغه توبه د تعبد وي توبه رسوي د تعبد د عبادت لغې نه ګناه نه کیږي انبیاء علیهم السلام نه خاطر د الله طرف ته نسبت هي چې په پیغمبر باندې توبه دا کړه نو الته معنی ای رجع الرحمت علی ثانیا الله تعالی په خپل رحمت دوباره را شروع کړ چې دا کلمات وي انه هو التواب الرحیم یقینا غ الله تعالی توبه قبل انکو رحم کو انکره هو التواب غ الله تعالی د دې دوه معنی کړی دی هو التواب هغه الله توبه قبل اون کړي بعد وی هو الذی يعلم طرق التوبه اغه الله تعالی اغه ذات ته چې خیته خلق ته طریقې د توبه توبه وسنګ او باسي الرحیم او رحیم دی الله تعالی یقبل التوبه توبه قبلې یا بعد وی هو هو التواب وغا الله تعالی توبه قبل ان کې یقبل التوبه الرحیم بیا صرف ګنا نه معاف کوي دا سه جبا نظام دی چې توبه در قبول کړه نو ګناه در لهم معاف کړه هغه سره سره باندې رحم وکړي نور فائدہ هم درکې داسې ذات ته اعلان کې چې نور چاته توبه او باسي چې ته وایې ما ته معافي کې چې فقط دا معافي ته کوم کافي وي خو الله د معافي سره بیا رحم هم کوي بیا نور اضافي شي هم درکې نو داسې ذات ته اوس یو خبره ده چې آدم علیه السلام دا کلمات په کم ځای کې وي یو دویمه خبره ده چې دا کم کلمات چې وی وی دا دواړه خبرې چې کوم د په صورت اعراف کې راځي دا دواړه په څه کې راځي په صورت اعراف کې 22 نواله 25 پورې الته وراشي چې کلمات کم کم ځای کې ویلو صحیح شو خدي وختي 22 پورې خو تاسو وې کنه صحیح شو قال ربنا ظلمنا انفسنا دوی دا کلمات وی اے رب زمونږه مونږه ظلم وک په ځانونو خپل باندې و ان لم تغفر لنا الله کتره ته بخنه ونکي وترحمنا او ته په مونږ باندې رحم ونکي لنکونن من الخاسرین نشوب مونږه تاوانیانو نه دا دعا وکړه چې دا کلمات کلمات دا شو ها کلمات هم ذکر کړه کلمات دا ویل دي نور د ضرورت نشته چې ته موضوعي تفاسیر راخلې او ټیک دي موضوعي حدیث راخلې او دل ټیک دي چې دا او دا نه بس دا کلمات وی قران ویل دي قال اهبتو نو د دینه پس چلو شو الله ورته وی خدا سیدا اهبتو کوس شي کوس شي صحیح شو کنه نو دا شو آدم علیه الصلاۃ والسلام د جنت نه مدینه پس را کوس شو نو معلومه ده چې کلمات کم ځای کې ویلي دي جنت کې دم نه ویلي دي ښه جنت کې دم نه ویلي دي فتاب علی انه هو التواب الرحیم یقینا هغه الله تعالی توبه قبل ان کې او رحیم دی قلنا نو موږ ورته وی اهبتو کو شی من هذا دی جنت نه جميعا ټول فاما یاتینکم نو کجر تراشی تاسو منی د مار طرف نه هدن هدایت فمن تبع هدايا نو هغه څوک چې تابع شو د هدایت زما فلا خوف عليهم نو نه به یره پاوی باندې ولا هم يحزنون او نه به غم جن کیږي غوي قل نهبتوا منها جميعا دینه پس تعالی وایي کوم وته وي کیسه کوله ته یاد ده کنه کومه قاعده و چاته یاد ده قواعد ته یاد دي کنه اوس په پته لګي ها اهبتو اهبتو چراغ خو یو پیری د هغې سره متعلقات تکوینی بیان کړي تکوینی طرز بدایو چې هلته ستاسو دشمنی وي یو بل سره په دویم ځل باندې وته اوس تشریعي متعلقات بیانې چې خالته به قانوني ښه د قانون په ترتیب باندې بچلې خبر اورته دی کنه نو ما تاسو ته دا سړی وای کنه یو سړی ته وای الکه ته نه والی کړی صحیح شو کنه یا می ذمہ داری درکړه تلار شخه کم ځای تلار شه یلکه تلار شه په خبر پیښور ته چې لاړ شي الته ګور لانجشته الته داشته دا ته یو پیر ذکر کی بیا ورته وای پیښور ته خلاړ شه وګور لایحه مطابق په چلیږي لایحه مطابق په چلیږي نو دا دغه شان تر ادمه پیر چې بیا وای لاړ شنو دا مطلب نه چې یو ځل دلته کې وته وای او بیا تر وانه بوز بیا تر وانه بیا وای نه نه دا ته په دې ځای کې وای خدای یو ځل چې ورته وای نو دې کوته یو قسم حالات ذکر کی چې الته چلاړ شنو دا دا دا وای او په دویم ځل چې توینو د تشریعي چې لایحه تابعداري وکړي نو الته دلته ته یو ځل وی چې بعضکم له بعض عدو دلته په دویم ځل ته چې اهبتو کو شی کوس خو شی خو هدایت پر راضی یا به تابعداري کو یا به مخالفت کوي نو که تابعداري نو کړه دا چل به کته او مخالفت نو کړه دا چل به نو هغه وخت ذکر کړي نو دې تسوي اعاده له بعد العهد قلنا نو موږ وی اهبتو کو شی منها د جنتنا جميعا ټولو ټول سوکتی ټول چې کوم دینو آدم علی السلام دی حوا ده پوه شو کنه بس وای دا تسنید فارم کله کله صغر سره دی د جمع راضی دا غلا او بعد وای چې نه دا سره ابلیس ته نو ابلیس خو دې سره یو ځای نه درا کوڅ شوی نو ته ته وای جميعا ټیک ته ټول د پار راضی خو په هغه فعل کې په فعل کې مقارنت نه دی ضروري چې خامخا ټول په یو ځای دا کار کوي ټول په یو ځای نه کوي خو مطلب یو وته بل وته دلته کې د جمعات نه سړی وباسي یو دی وباسو دویم دی وباسو چې هغه درې مخیری پاتې شو ته وای وزي ټول زي پوه شو کنه نو هغه ټول خو مخکې وختي وتی دي لیکن دا خبره ده چې وباسه دغه کنه نو دا درې واره دی وباسه اهبتوا منها جميعا وزيد دې کوشې دې جنت نه ټوله فاما ياتينكم مني هدى نو کچر تراشی تاسو ته مني زمال طرف نه هدن هدايت سو خبر فاما ياتينكم که زما له طرفه هدایت راشي نو الله له طرفه هدایت خامخا راځي قانون خو شروع شو هغه نه پس انبیا راتل دغه سره قوانین راتل لیکن دا اما بیا ول راوړ اما خو د شک ته پار راځي نو ته به ته وای چې دا اما دې په راوړ چې چاته به ذات دا هدایت ورسیږي ا چاته به واسطه ورسیږي نو دا دې وجه اما راوړ یاتینکم فی نون تاکید د کرنونی ثقیله دی نونی ثقیله په سبانه دلالت کوي چې خامخا به راضي ګوري راضي با خو مني هدن دا مني مخکې کو هدن مني و نه وي فاعل د فعل رستو کو او جار مجرور په مقدم کو د ست د پاره په مقدم کو یارا د دین تخصیص ته پاره کنه یفید الحصر والاختصاص چې هدایت په ګوره اغه چې زما د طرف نه دا سي نه چې تخپل قوانین جوړ کې پوه کنه نه نه مني هدن چې خاص زما د طرف نه هغه به هدایتي چې خاص زماره طرف نه ني نو هغه بني ګوره پوه شو دای په کلی لپاره وکړه مني زماره طرف نه هدن هدایت تو فمن تبعا نو هغه سو کتابي شو هدا یا به وسره دغه راوړه خدای ونه چې فمن تبع الهدى نه نه فمن تبع هدا یا سو کتابي شو د هدایت زما زما هدایت په هدایتي د بل چا به هدایت نه فلا خوف عليهم نو نه به ير پاوي باندې ولا هم يحزنون او نه به يغي غم نه به غم جن کیږي فلا خوف علیهم کې دې طرف ته اشاره شو چې لکه یره صدا یره و پینی ها پوه شئ خوف څه ته ویل کیږي خوف هغه ته ویل کیږي چې مستقبل سره تعلق ساتي حزن هغه ته ویل کیږي چې د ماضی سره تعلق ساتي په ماضی کې یو کار کړی دی بیا په نن خپه ناشته غمجن ناشته او دغه چې کوم دی چې په مستقبل کې کوم خبر را روانه ده په هغه سره ډاری کې رسنی چې داسې چې داسې خوف یری صحیح شو کنه او بعد وای چې خوف هغه ته ویل کیږي چې په فوات د محبوب باندې او حزن هغه ته ویل کیږي چې په سباندی په عدم حصول د مقصود باندې مقصود د تملاو نشو سره غمجنی او چې دی باندې یریږي چې زما دا کم شي خوخت د برته ملاو نشي نو پاغي باندې تسویل کیږي خوف پیدا کیږي مقصد د خوف او د حزن د لری کېدو څه دی چې جنت کې وي مقصد دا دی سمي جنت کې وي فلا خوف عليهم دا جنت ته ولا هم يحزنون ځکه چې دا په جنت کې چې نه يرشتا او نه سشتا نه غمونه شتا په جنت کې وي خدا نه يرشتا نه غمونه شتا بس هلته بیا پروتیا نو دی مطلب دا دی نتیجه دا چې جنت ته وي فمن تبع هدايا فاما ياتينكم مني هدى دلته کې دا د اما جزاء چې موږ هغه مقدره ده که چرته راځي تاسو ته زما له طرف نه هدایت نو فتبعوه تابعداري وکي ولی فمن تبع هدايا ځکه څوک چې زما د هدایت تابعداري وکي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو نه بیر پاغي باندې او نه بغم جن کیږي خوف عليهم جمله اسمیه راوړه پوښښ وکړه چې دا مستمرن دانشته دي او ولا هم يحزنون کله کله کې دې چې ماضي کې خدانه صداغه شوی کنه نو کې دې یو خبر او تر یاد شي نو حدوث ته غم بیا پیدا کیږي نه نه وای نه نه بالکل دام نشته خدای نفي وکړه چې نه نه حدوث غم بیا بیا په یو خبره باندې تاسو ناراضي بس ختم شو والذین کفروا وکذبوا دا بشارت شو دا بشارت چې اوس په تخویف ګورا والذین کسان کفروا چې کفر کړي دي انکار کړي دي وکذبوا او دروغجن غني دي بی آیاتنا آیاتنا زمونږه اولایک دا کسان چې دي اصحاب النار دا اور والا خلق دي خواندان د اور دي اور والا دي هم فیها خالدون دی به همیشه په دې اور کې والذین کفروا په سورت اعراف کې بدا ترځي والذین کذبوا بآیاتنا واستمدی کیسه کې ښا واستكبروا عنها ځکه الته مسله د استکبار شروع ده نو الته څه ذکر کوي واستكبروا عنها چې ځان ته لوی وګڼو په سورته طه کې هم دک کوي خو الته بس ذکر کوي الته به اعراض ذکر کوي الته بس ذکر کوي اعراض ولی ومن اعرض عن ذکری ځکه الته باب د اعراض شروع دی د کفارو صفات بعض ځایونو کې هغه اصلي صفات چې ذکر کړي نو بعض ځایونو کې به تکذیب ذکر کړي بعض ځایونو کې به استکبار ذکر کړي بعض ځایونو کې به اعراض ذکر کړي دلته تکذیب ځای دی نو دلته کې ځکه وکذبو وي صحیح شو بعض ځایونو کې به استکبرو وي خجی وک بیااتنا دلته کې او باب د کفر د نو کفرو وي ځکه وکانه من الکافرین تیر شوی دی کنه اولایک اصحاب النار بیااتنا آیات په قران کریم کې جمع د آیاتونه آیت چې کوم دی نو څه ته ویل کېږي په قران کې دي ډېر اطلاقات دي کله قران کریم کې لفظ د آیت براشي مراد به معجزات دي مراد به معجزه وي ها خوش وي لکه د موسی عليه السلام بارکه چې راځي چې موږ موسی عليه السلام لګره او به آیاتنا خوش به تسع آیات پنه معجزو سره هغه معجزات کله به قران کریم کې آیت راشي په معنا د قران د آیت سره وي و اذا تتلى عليهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا صحیح شو دا د قران آیات دی کله به آیات راشي په قران کریم کې مراد به د مخکینو کتابونو آیاتونه به مراد وي کله به قران کریم کې آیات راشي مراد به د دلایل عقلیه تا ته دلایل عقلیه مخکې ذکر کې ذکر کی اخر کې برته وای ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون پدې کې آیاتونه دي آیاتونه دي دلائل عقلیه دي د قدرت د الله تعالی لپاره دا قوم چې عقل لري نو ته دلیل عقلی په معنی سره دا مختلف راځي ها آیت خو په قران کریم کې آیت څه تویل کیږي هغه تویل کیږي چې داغه ابتها ابتداوی او داغه انتهاوی او پاره کې یو مضمون راغلی وي هغه ته تویل کیږي هغه ته آیت ویل کیږي خجی اصحاب النار صاحب یصحبو صاحب اصل کې ملازمي ته ویل کېږي پیوسته کېدل یو سیس پوري نو اصحاب النار څوک دي اصحاب النار چې اور پوري پیوسته دي صحابي ته صحابي ته پیغمبر اسلام ته پیوسته وکړه په دې وجه اصحاب النار هغه دي چې اور سره کم خلک پیوسته دي مؤمنان ته قران کې اصحاب النار نه ویل کېږي هغه هغه ملائک چې هغه د جهنم پیره ده نو هغه با هغه خو سره همیشه کنه نو چې همیشه نو په دې ځای کې اصحاب النار وي ها اولایک اصحاب النار هم فیها دوی په دغه اور کې خالدون همیشه پراته وي نو دا په دې آیاتونو کې یو بل مضمون دی هغه ته اکتفا ویل کیږي سو ته ویل کیږي اکتفا دام په قواعد کې یاد ساتي اکتفا داس یې دلته کې وی فاما یاتینکم منی هدن بری وی صحیح چو کنا فمن تبع هدایا دای اونوی چې فله الجنت هغه پر وسی جنت بلکې وی فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون ولی ځکه اکتفا یو کړ په دې خبره باندې چې د رستنو کې وی چې اولایک اصحاب النار نو په دې بارانو کې ځکه ونوی چې اولایک اصحاب الجنه پوه شوي دا په هغې دلالت کوي بس په دې یو چې ذکر کړي بل پته ولګي دا دې ته اکتفا و دغه رنګ په هغې کې ویل چې فلا خوف علیهم دلته کې وایي ولذین کفروا وکذبوا بیااتنا دې کې دا نه وایي چې فعلیهم خوف وحزن پاغي بخوف او حزن وي دا نه وي ښا ولی ذکر دلته کې ولایت کا اصحاب النار هم فيها خالدون الته ویل لکن فلا خوف عليهم دریم نعمت واورا ستا بابا ته ماټو خلق په سجده کړل ته بل چاته سجدي ولې کې پوښوي سلورم نعمت واورا ستا د بابا نه خطا وشوا نو توبه چا قبول کړه د الفاظ توبه ورته چا او قول ما ورته کولیو پوښ کنه نو ته بیا بل چاته ولې منډي وهي توبه هم ز قبلو ما رحم هم ز کوما عبادت پم زما کیږي لہذا د بل چا عبادت مکوا دا او دغه باب ټول ولګي دا کنه ان شاء الله تعالی په وسره راغی کنه دا اوس پس راځه چې څوک منی هغه ته بشارت چې څوک نه منی هغه ته تخویب شول دا څه کسی په کې وی صحیح شو یا بنی اسرائیل دا څه وخت دا مطلب دا چې کته د پیراغام لګری په بټکی نشه شور څوک بیا ورته چې وشتي بیا ورلا وه په دا چې دوله تم زبام سر سر شول مونږ نه غونډه نه راوړل مونږ نه هم مسته ته نه بوتلی مسله به استول لاوړي او دک دعوی سره به لګي ها ان شاء الله تعالی ما تاسو ته وی ابن عباس څنګه ویلي سوره نصر ټول لا واغستو نعي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سکلو وی لګول کنه پوه شئ دا نو دغه شانتي اوس راځه د دعوت یو طرز تیر شوې دا د دعوت یو طرز طرز عام طرز او انسانانو عبادت د الله کوي کېدو کېدو په میاس کې خصوصي دعوت شروع شو خصوصي دعوت حضور مثال می درکړو ما مثال دې جرګې دې په جرګه کې سړی کله خبره کوي کوي ناصافي په یو کس نظر ولګي چې را د دماغ ادا خو سړی پوره تعلیم افته سړی راغلی دی هغه باندې غوږی کې پلانې څنګه زما دا خبره پوه شو تی خو ته په پوهیږي کنه نو که هغه لا خوان ورکی هغه وای یا بالکل او که خوان ور نه کیږي نو هغه سپیګمې لګي تراوی کی وای او سو وای خوش دل تکي چې کله دعوت شروع شنو په خوا کې بنی اسرائیل یو دم بنی اسرائیل ته خطاب شروع شو ها بنی اسرائیل څو کو دغه ځای کې يهود نږدې چرته نه راغلی اوګدا قصه ده حقیقت نه شم بیانول تاریخي قصه ده مدینه منوره کې درې قبیله يهود پراتو سو قبیله بنو قریظه او بنو قینقاع او بنو نذیر صحیح شو کنه بنو قینقاع به په داخل د مدینه کې او بنو نذیر او بنو قریظه راسي اړه پراتو دا درې قبیله يهودو او دا راغلی دی پس کې دوی یمن ته راغلی هغه وخت چې کله بخت نصر دوی دغه کړو زغلولیو او بیا د هغه نه ورستو دوی چې کوم دینه په دغه کې رالل چې په یمن باندې د ارم ډیم چې کوم دی دغه شو هغه رامات شو نو د هغه نه بیا د ایران نه په مدینه کې صحیح اختیار د سکونت اختیار دا هغه یهودو دا هغه یهودو ته اوس څه کوي خطاب ورکوي دک دعوی طرف ته را بوله دې کې به اصل کې وی دي تا لومبه باب د داده بنی اسرائیل د ابوابونه په دې باب کې با بنی اسرائیل اصلاح کوي ای خو لا اله الا الله منلا پاقیده کې ته منلا خو عملا ته روګردان شي خو عملا عملا دا و شرکونه وسره کول دویمه خبره داوه چې مطلب دا دی چې عمل سم نه عمل سم نه نو دې ته وی اصلاحي پروګرام اصلاحي پروګرام پکې د بنی اسرائیلو او دا به تقریبا دوی ته په نه اوامر سره نه به ته امرونه کوي لکه تاسو یو یو ټکی ته ګورئ اذکرو دا یو نعمت یو امر شو خیال مو دی اذکرو دا یو امر دی اوفو دا بل امر دی فرحبون دا دریم امر دی آمینو دا سلورم امر دی فتقون دا پنځم امر دی د یو الله اومنی تاسو د الله نه ان د الله د منلو نه انکار کړل اوس چې کوم دین وعده ماته وي غټ شی چې دوی په دغه کې ذکر کوي درې خبرې بغټه ذکر کیږي بنیادی ټول خلاصو بیا دای یو په بنی اسرائیل کې نقض العهود ده نقض العهود ډیر زیات ته پکې ما وادي ما صحیح شو دویم نمبر په بنی اسرائیل کې کوم مرض راغلو هغه سو احبار او رهبان هغه نه خدایان جوړولو هغه مليان او هغه پیران چې هغه بد بد عمل او دغه محرفین به هغه نه به خدایان جوړو دغه په خبره پس روان دریم نمبر کار په بنی اسرائیل کې څه شی وو هغه دغه تحریف او تلبیس دا درې کارونه بس کې دا بر دین او باسی په دې د فسرخه چې دا دا کارونه کوي چې تاسو دا مرزونه وزي ځکه دعوت لا اله الا الله او دعوت اعبدوا ربکم په تاسو کې څه کمزور شو صحیح شو نو دا ورته ورته یا بنی اسرائیل دا بیا ندا ده یا خدا ته ندا خاص و یا غره ندا عام و یا ایها الناس هغه د عام خلکو دعوت و غلګه سانو ښا دلته مولایان دي خوش علما دي علما ته دعوت لګ مشکل ها نو علما ته دعوت ورکینو طریقې دار ای ته ته ګور اوس قرآن ته یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي مولا سړی ته چې ورځي کنه یو طرز بداو کې لګه تحفه مفهوم هم یو یو څه کنه خو شو الله تعالی دې کوته نعمت یاد دې نعمت نه باندې کړو کنه خو شو نو لګه راسي تحفه مفهوم تا دغه کنه تبلیغان لګه اه تبلیغان خو طرز دکړه کنه مسواک مسواک اثر ورکی دا وای دویم کار دا ده چې داسې اوچ خطاب نه مانی د بلا بچی کنه زما به د ویډیو خو څه کنه نو بیا وای وای دا وګور نو دغه کار باندې کې ستل بو کې خنوم بو تواله ها سابق سے پوښتنه کنه سابق سے د مولا دی شوی کنه چرته ته سابق وای او کندار کې تا خونزاده سي پوه شو نو خونزاده سي وو دا سل نه دی بل خوشاله چې ول ما قدر یو کو نو دلته کو ته ځکه داسې نو مخلی یا بنی اسرائیل یا يهود ورته نه وای یا نصارا ورته نه وای دا په دغه نه لګي یا بنی اسرائیل او اولاد د یعقوب علی السلام او زامنو د یعقوب علی السلام بچو د یعقوب علی السلام نو دا سدي دای وته وکړو اسرائیل د یعقوب علی السلام نوم ده دا نمونه دا دویم نوم دی چې پیغمبر په قران کې راغی ویش پیغمبران نمونه برازي د بعضو پیغمبرانو دوه دوه نمونه قران کې راغی لکه یعقوب علی السلام او اسرائیل او دغه شانتی زنون او یونس پوه شو کنه دا به کله دو دو محمد او احمد دواړه راغلي دي پوه شو کنه نو دا یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علی السلام اسرائیل د یعقوب علی السلام په نمونه کې ونو اسرائیل ورته ولي وای اسر اصل کې وای وای عبدت او ایل وای الله ته بعد بالعکس راستل په عبرانی جبه کې نو اے اولاد د عبد الله ولک استاسو خو بابا د الله بنده او عبادت د الله کولو نو تاسو اعبدوا ربکم ته یو الله عبادت کوي د بل چای ولې کوي بعد وی اسرائیل په معنا د صفوت الله سره دی د الله غره بندو د الله غره بندو نو یا بنی اسرائیل اے د غره سړی بچو ولکه د غره سړی ځامن او تاسو دا کار کوي تاسو خو دومره غټ خلک یې انو دا دغه بکې دعوت په دا ترزی یا بنی اسرائیل بعد وی نا اسرائیل مان راضی پا عبرانی کې شدید سره دی شدید سخت په بدن کې مضبوط سړی او د پهلوان بچو پوه شو کنه تاسو خو نکم پهلوان تاسو خو کلک خلک وي په دین باندې غیرتونه کړی دي اوس نن تاسو کنه پوه شو نو چې کوم علاقې ته لاړ شي کنه نو په هغه علاقې کې وسه کې هغه قوم ته خطاب کې کنه بیا دې چل پنجابیانو لور دي پوه شو کنه پېښور کې غیور پټانو مسلمانو پلانې ډینګ دې هغه شان تقریب وته شروع کی نو دا څه وته وای یا بنی اسرائیل اے زامنو د یعقوب علی السلام اذکروا نعمتي بیا به داسې چل نه کې چې دا دلیل دا دلیل چې شمار دلایل شروع کی کنه زوی مونږ سره کدو پانه ویلې دي خو شي مونږ دا دلایل مونږ ته ټول زده دي دا بس بیا درا شړی ها نو دا ستل به وکي چې یاره جی هغه شامی کتاب سره تاسو ماشاءالله علم الله پاک درکړ دا دا هغه یاره شامی کتاب سره نکړی داسې بلګ داسې هغه یاره تاسو ماشاءالله تاسو راوړل کتابونه دي او ګوره دې کې دام دي نو داسې یو طرز باندې مو تراته ویږي ها چلم زکو کنه اذکروا نعمتي یاد کړئ نعمت زما نعمتونه زما دلته نعمت جنس ته او مراد تنا انعامات کی خجم معنا بکې اذکروا نعمتي یاد کړئ نعمتونه زما ذکر ذکر په ډیرو مانو سره راځي اتقان کې سیوتی شل معنی لیکلي دي سو معنی لیکلي دي قران کې شراغل دي وای په شنو مانو سره راغلی او مونږ وای بیا هم دلته کې دوی دي پوه شو کنه دوه د نهیر دی یو معنی د شکر پاتې ده د سیدی صاحب نه دوی شي دي او یو معنی د ذکر په معنی د یادولو سره دام پاتې ده غفلت په مقابله کې کوم راځي هغه تم پاتې شي دانن کې مشهور معنی ده نو اذکروا نعمتي زما د نعمتونو نه غافل کیږئ ما ولکه تاسو غافل شوي پوه شو یو معنی ده یا اذکرو نعمتی اشکرو نعمتی یاد کئ نعمتونه زما صحیح شو التی یغ نعمتنا انعمت علیکم چې ما انعام کړل په تاسو باندې په بنی اسرائیل یو سن نعمتونه اته خو بدلی اوس راشي او سات پس او سات پس نه نن ناراضي صحیح شو نو اته راشي سبا کا خیر کله الله ته منظور وا او بیا دغه شانته ځای په ځای باندې دی باندې نور ډیر انعامات په قران کریم کې ذکر شوی دي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین الله ورته ما تاسو ته غرواله درکړه دي په عالم باندې څنګه غرواله دي د الله سو پیغمبرانو نما سیوا ټول پیغمبران په بنی اسرائیل کې راغلي دي مارن سور به پوه شوې داسې لوی مخلوق داخه خدا دې خپل دغه اوالو عملو عملونو واره نن دا دومره کم پاتې دي په دنیا کې خدا الله تبا کړه پوه شوې ضربت علیهم الذلت والمسکنه خجی اذکروا نعمتی یاد کړئ او دا نوم شریک ته يهودو د نصاراو د دواړو ها د دواړو یې شریک ته اذکروا نعمتی یاد کړئ نعمتونه زما التي هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما انعام کړې پتا سو باندې زم نعمتي وتاولوي بیا وته باندې دا او کوچ انعمتو نعمتونه پیدا کړی ما دي خو بیا کړیم در باندې ما دي در کړی ما دي دا نه چې در کړی بل چا دي در کړی بیا بل چا نه دي او چې علیکم وتویل غیرت ولا را پاسي الانسان عبد الاحسان دې کنه یلکه ما در باندې نعمت کړې دې بیا ته نه شکر پوښ کنه نوکر زما ټټو دار صلاح خان سره نو ته بل خوا اوس خوشې ته دی خوا ما ته متوجه شه صحیح شو دې ځای قرطبي لیکلي دی وایي زمونږ د امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت او د بنی اسرائیل ترمنځ دا یو فرق دی هغه فرق دا دی چې بنی اسرائیل ته الله وایي اذکروا نعمتي زمونږ دی امت ته وایي فذکرونی ما یادوي خوش وي نو د دې امت نظر په منعم باندې دی او د بنی اسرائیل نظر په نعمت باندې دی صحیح څه کنه د دې ترمن د وېدا فرق دی او دا سوي دا ډیر کم خلک یې خکه منعم ته نظر وي په انعاماتو دور سره څه کوي متنبي او دل ناستو او کافور سره ناستو بادشاہ سره او هغه چې کوم دنو یو دم ملغلر وشیندل ټول خلک وزیران دغه سره شروع دي ملغلر راغونډي متنبي غړي روخیا چالاک سره ناستو هغه ته تاسو سره کوي هغه وی نه دا ملغلرې سری ته ما لپاره غټه ملغلره چې ته یې کنه دا ملغلرې ډېرې ملاویږي پرېږده دا خلک چې دا به لګیا دي نظر په دغه پوه شو کنه نو مونږ ته څه دي فذکروني اذکرکم سفیان ثوری وای عبدت عبدت النعم کثیرۃ کثیر کثیرۃ بالنسبه الی عبدت المنعم پوه شو کنه عبدت نعمتونو عابدان ډېری ادم منعم عابدان کمی خبره دا یاد ساتي دا امت منعم دغه اذکروا نعمتي یاد کړئ نعمتونه زما التي انعمت علیکم واوفوا بعهدي پورا کوي وعده زما زما وعده پورا کوي ما خو تاسو ته رښتیا دغه مسله ونه ویله د عصمت الانبیاء مسله مې ونه ویله کنه دلته دا مسله پکې بنیادی ده ځکه چې د آدم علیه الصلاۃ والسلام په باره کې دا خبر را ده کنه چې هغه دانه وکړ نو چې وی خور نو آیا ظالم سنا اعوذ بالله من ذلک سچلو دا بسنګ ته دغه کې نو ګورې دا یاد ساتي چې انبیاء علیهم الصلاه والسلام زمونږ د سنت والجماعت عقیده دار چې انبیاء علیهم السلام سړي معصوم دي ښا ګناه تنا نکیږي نو یو بحث پدې کې په باب د عصمت کې چې عصمت د دې په سکه دی نو په پینزو موان مواضع کې د عصمت ته په پینزو کې نمبر 1 په باب د عقیده کې په باب د عقیده کې ټول انبیاء علیهم السلام ته معصوم دي هیڅ قسمه ګناه ته نکېږي مطلب عقیده کې خلاف خلاف نشي راځي یو او په دې باندې د اهل سنتو د اهل بدعتو د سلفو د خلفو د ټولو اتفاق ته خو څه کنه خلافا للبعض چې هغه د ابراهيم عليه السلام بارکه د شرک عارض خبره کوي نعوذ بالله من ذلك صحیح شو هغه غلطه خبره دا د سلف خلف ټولو اتفاق ها پدې کې د شیعاګانو یو خلاف شته شیعاګان وای سهوان تاویلن هیڅ قسمه غلطی دې نه کیږي خو کله کله تقیتن کو فرق کارا کوي نبی وای کله کله تقیتن څه کوي کو فرق کارا کوي موږ نعوذ بالله من ذلک بالکل نه کارا کوي دروغ وای په شوی شیعاګان دروغ جن خلک دا یو دویمه خبره داره چې عصمت ته په باب د دعوت او د بلاغ کې دعوت چې کوي په دې کې خطا کیږي نه چې خبره د خپل خطا او کیږي او تا په خطا دین کوی کی رد دین نه راوړي ښا صحیح دین چې کوم دین هغه راوړي او خلکو ته بیان نه او د دې دلیل دار چې الله تعالی د انبیاء علیهم السلام د مطلق اطاعت امر کړی او ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله رسول نه را لګل کی مگر د پاره د اطاعت نو الله په خطا کې چاته امر نه کوي اطاعت وکړي نه نه کی دریم نمبر دا دی عصمت ته په اقوال او افعال او اخبار او امور دنیویو کې په دنیوي امور کې اقوال افعال اخبار دا چې کوي نو په دې کې خطا کیږي کنه خطا کیږي نو یو دنیوي خطا ده یو د اخرت په اعتبار سره کوم تعلق دی بالکل نه خطا کیږي خوایا بالکل نه خطا کیږي او په دې کې البته کبایر صغایر دواړو کې نه کیږي اهل سنت صرف په دې کې فرق کړی دی چې بلا اختیار خطا کیږي کنه خطا کیږي نو بعضی وی بلا اختیار کیږي او بعضی بلا اختیار هم ګناه نه کیږي بلا اختیار کې ګناه نه کیږي او دغه شانتی عصمت ته په باب د اعمالو کې اعمالو کې شرعي اعمالو کې د معصوم دي د کبایر او صغائر نه بلا اختیار و به اختیار په دې باندې بیا علماو کتابونو مولا علی قاری پر دغه کړی دی پوره تحقیق چې نه بلا اختیار هم نه خطا کیږي دا علی سنت په کې اختلاف راغلی دی سره بس چل کې نو شامی مولوی سیبو ابن عابدین شامی هغه بیا دا خبره کړی دا چې نه خطا کیږي قبل النبوت هم نه خطا کیږي بعد النبوت هم نه خطا کیږي غلطی ته نکیږي پوه شو کنه ګناه ته نکیږي صغیرم نکیږي کبیرم نکیږي بلا اختیارم نکیږي بل اختیارم نکیږي او بیا په دا خبره کړې کم چې د سنت مخ کې اختلاف راغلی هغه په امکان کې راغلی خیال کوي په امکان کې چې امکان شته چې وشي کول شي تنه نو بعضی وی به اختیار امکان شته خو شوی تنه ده شوی ته نه ده او بعد وی چې نه د سره امکان نشته دی سره امکان نشته دی دا سری دا د دې حضراتو موقف ته د سنت والجماعت خدي اوس ته د سنت والجماعت خدا موقف شو ټیک څنګه اومنلو په دې باندې دلایل شته وای او په دې باندې دلایل شته دي عقلي دلایل کې شته دي عقل دا وای چې نبی نبی دی د الله تعالی او دې راغله دې مونږ ته دعوت راکړي مونږ د اقتدا کوو نو عقل دا وایي کنه چې اقتدا خو په خطا کې نه کیږي الله تعالی مونږ ته خطا سړی نه راځي پوه شو کنه او په دې باندې نقلي دلایل دي امام رازي تاسو وګورئ کنه هغه په نقلي دلایل پیش کړي چې انبیاء علیهم السلام نه خطا کیږي یو دلیل سره غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یو دلیل امام رازي دا پیش کړي چې نه په غضب کړي شوی او نه دا گمراه دي نو که چرته د نبی نه وای ګناه نبی د دی اول مصداق دی نو که چرته د انبیانو نه ګناه کې دی نو غضب به پیو که به پینو د الله تعالی نبی علیہ السلام باندې پیدا الله تعالی غضب نو دا د غضب نه محفوظ دی بچ دی ځکه چې ګناه ته نه کیږي غضب د ګناه سره راځي دویم نمبر سورته احزاب آیت نمبر 30 راو باسي یوشتمه سپارخه تیس تیس دوشتمه کې به سر کې راځي پیدا مو کړو سوی یا نساء النبی اے بیبیانو د نبی صلی الله علیه وسلم من یات من کن ناسو قرات لو کستا سنا څوک چې وکي ستاسو نه به فاحشه یو فاحشه مبینه ښکارا ښکارا ګنا وکي یضاعف لها العذاب ضعفین نو عذاب باور کول شي هغه ته د چن عذاب اے خیال مو دی وکانا ذالک علی الله یسیرا دا کار دی په الله باندې آسان نو چې بی بیان ته عذاب د چن دی نو چې پیغمبر غلطی وکي نو هغه ته بیا څومره عذاب دی هغه ته خو به د دوچن دوچن نو دینم که پیغمبر غلطی کړي وي نو هغه ته به عذاب ملاوي دو عذاب او نبوت سره نه جمع کیږي د خدای بندا پوه شو کنه نبوت مطلق رحمت دی په هر وخت کې شروع د سلیریش ګنټه د پر رحمت کړي او که عذاب راځي سره رحمت سره عذاب نشي راتلی نو بیا د رحمت نه سکیږي هغه ته نه وځي د رحمت نه وته نه د پیغمبر د خدای بندا ته سوای پوه شو سورت حجرات گورش پگم آیات سورت حجرات شپگم آیات گورش یا ایها الذین آمنو شپږشتمه سپاره راخه شپږشتمه می ګورې دا باز سره باز موضوع سره نشي تیرې ده کنه خامخا د پیغمبر علیه السلام انبیاء علیه السلام د عصمت موضوع ده حاجی حوایت نمبر 3 سلام کو یا ایها الذین آمنو اے مومنانو ان جاءکم کو چرته دا شتا استا فاسق یو فاسق سړی راوړی تاسو ته فاسق سړی بنا با ان یو خبر نو فتبینوا سکوي تفتیش کوي منی ما او مونږ ته د انبیاء علیهم السلام د اخبار مبارک سویلی چې منی کمی تفتیش کوي نه نه وای چې بس خبره را تکای نو دا مقتدا دی چې خبره منای نو ګورا کچته د نبی نه ګناه وشي نو فاسق بشي او د فاسق خبر چې کوم دیغه بیا واجب القبول نه دی بلکې واجب التفتیش دی واجب التفتیش دی هغه واجب القبول نه دی نو بیا خبران بیا مسلمان خبره نه منل کیږي نو دا بیا د نبوت سره خلاف شو کنه شو خلاف نو نبی نه ګناه نه کیږي سورته احزاب بیا وګورئ 57 نمبر آیات و 50 تم آیات سورته احزاب وګورئ یوشتمه سپاره ها مم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما وعد لهم عذاب مهینا یقینا کسان چې تکلیف ورکړي الله تعالی رسول دا الله تعالی الله تعالی لعنت کړي په دوی باندې په دنیا او په آخرت کې او تیار کړي دي لپاره عذاب سپکونکې رسول ته تکلیف ورکول که رسول ګناو کی ها نو خامخا اقل درجه د ګناه او سزا خو پر راضی کنه ها او الله تعالی وای چې څوک نبی ته اذیت ورکړي پاغه لعنت دی څوک مطلب دا چې دا نبی نه ګناه نه کیږي خان الله بندگان دا وګورئ سورۃ النساء وګورئ آیت نمبر 59 سورۃ النساء پنځمه سپاره ده هغه سره بیا مستقل اطیعو ویل ګوره ښا پوچ کنه نو هغه بیا څنګه مقتدا او ګرځي موږ بیا په ګناه کې هغه پس روان یو هغه هم موږ ته ویل چې هغه خبره مانی هغه کارونه مانی پوه شو دا نشي کېدی آل عمران 31 ګورئ سورته آل عمران یو درشم آیات قل ورته وای ان کنتم کچری تاسو تحبون الله مینا کوي د الله سره فتبعونی نو زما په قدم باندې راځي که خطایا نه کولی ګناونه کول بیا په قدم باندې دغه خو شو دغه واجب الاتباع او نه نشکې دی پیدا مکړو یحیی واصلحنا له زوجا پس لار شي انهم كانوا يسارعون في الخيرات یقینا دا پیغمبران چې دي دوی منډي وهي په خیرات د نیکو پکارونو کې هر د نیکي کار ته دوی د ټولو نه مخکې کیږي انبیاء علیهم السلام اوس ته وایا که چیرته یو د بدای کار کوي په هغه ځای کې به هغه غزت ته فوت کیږي که نه فوت کیږي دا هغه مقابل به پاتې کیږي که به نه پاتې کیږي نو د خیرات نه به محروم شي کنه الان کې ټول ټول خیرات انبیاء علیهم السلام حاصل کړی دی او پاغي باندې عمل کړی دی نو دا خبره د دې سره خلاف ده سورۃ الصاد وګورئ درويشتمه سي پارا آیات نمبر 47 صاد سینتالیس وانهم عندنا او یقینا دا پیغمبران چې دي زمونږ په دربار کې لمن المستفین الاخيار دا خو د غوړه خلکو نه دي پوه شو کنه د غوړه چناو کړی شوی خلک یو الاخيار غوړه دي دا خو غوړه بهتر خلک دي نو ته وګوره الله تعالی به ځان سره په غوره او بهتر ګناګار خلق ساتي نه دا نه دی ښا دا ټول خلکو نه غوره خلق دي سورته حجر وګوره آیات نمبر 40 ورلسمه سی پارا کې حجر چالیس چالیس چې هغه څه دي المخلصین بچ یو مخلص ته یو مخلص ته مخلصین چې بچ کړی شوی دي زمانہ تا زمانہ بچ کړی دی الله اسوک دي پیغمبران دي د یوسف علی السلام صفت چې الله کوي وای انه من عبادنا المخلصین یقینا دې زما د هغه بندګان نو چې هغه بچ کړی شوی دي یعنی پیغمبران نو پیغمبران بچ دي یاره تاسو کې اتفاقی باندې ګناونه ورتړي سورته سبا وګوره آیت نمبر 20 دویشتمه سپاره سورة سبا آیت نمبر 20 ها ولقد صدق عليهم او یقینا رشتیا ک په دې انسانانو باندې ابلیس ابلیس ظنه ګمان خپل خپل ګمان کې رښتیا کړو چې هغه ویل چې به دې گمراه کوما فتبعوهم لذي ابلیس تابع شو الا فريقا من المؤمنين مگر یو ډله د مؤمنانو نه غته بچتا ډله سوق تا چې پیغمبران نشي بیا بل ډله سوق شیاره بیا خو هیڅ سوق بچ نشو بیا خو ټول پکې راګیر شو پیغمبران اول مصداق ته چلاته بچتی بیا خلک چې بچ کیږي پیغمبر په تابعداري کې بچ کیږي چې پیغمبر خپل بچ نشي نو بیا په تابعداران څنګه بچ دا څه کیسه کې الا خبر شي ان حزب الله هم المفلحون یقینا دل د الله چې دا پورا کامیاب دي پورا کامیابی چې غلطي پکراله ګناونه پکراله بیا خو پورا کامیابی نشو کنه یاره سورته بقره وګوره آیت نمبر 124 آیت نمبر 124 وګوره Mm-hmm. ایک سو چوبیس تقریبا پیدا مکو وید ابتلا ابراهیم ربه یاد کفاغه وخت چې ابتلا او کړه امتحان وکړه الله تعالی په ابراهیم علی السلام باندې ها رب بکلمات پس خبرو سره فاتمهن نو غي پورا کړی قال انی جاعلک للناس اماما الله ورته وی ته د خلکو لپاره جوړو ما مقتدا قال ومن ذريتي نو ګور انی جاعلک للناس اماما امام هغه ته مقتدای خلک په قدم رواني نو اوس پیغمبران څه دي مقتدا دي اوس ته په قدم باندې چا بځي د روح سړی بځي کې د ګناګار پوه شئ الله تعالی چې تاسو کوم وي الله بادشاہ دی اگر ته وځي په دې قدم راځه پوه شئ کامیابیږي با او هغه قدم د ګناوي نعوذ بالله من ذلک ورپسې د قال ومن ذريتي قال لا ينال بل ګرا لا ينال عهد الظالمين دې کوم ګور کنه زما دا وعده غوري ظالمانو ته نه ملاويږي د نبوت دا چاته نه ورکوم چې د مخکې د نبوت نه ګناونه کړی هغه ظالم دی هغه ته نه ورکوم نبوت چاته ملاويږي چې نه قبل النبوت ګناونه کړی نه بعد النبوت سوره آل عمران آیت 161 وګوره آل عمران وما كان لنبي ان يغل او ندي جائز نبی لرا ندي ممکن د نبی نه ان يغل چې خیانت کی ومن يغل سوق چې په غنیمت کی ومن يغل سوق چې خیانت کی یا تراوړي به ما غلا شي چې پټ کړي یوم القیامت فورا د قیامت باندې ثم توفى كل نفس ما كسبت دیو پورا ور کول چې هر نفس هغه چې د کم کار کړي وهم لا یظلمون او په دی باندې به ظلم نشي کوله اے مومنانو ولی تاسو کوي وای هغه چې تاسو کوي نه کبر مقتن عند الله لوی دې په اعتبار د غصې سره د الله په نس باندې ان تقولوا چې تاسو وای مالا تعلمون هغه چې تاسو په مالا تفعلون هغه چې تاسو کوي نه اوس نبی چې کوم ګناه کړی دی بل فرض ته چې واچ ګناه کړی دی اعوذ بالله دا ګناه ته دعوت ورکړی دی کړی دی ورکړی ته دعوت او دا کومه نیکی چې ته پاتې شوی دې ته دعوت ورکړې کنه نه کړې دی ګناه پوجا خو نیکی پاتې کیږي نو چې حکم نیکی دې پاتې دعوت ورکو هغه طرف ته کنه کته وا چې نی ورکو نه درو غوي نبی صلی الله علیه وسلم تعالی وای فإن لم تفعل فما بلغت رسالت که یو شی دې نو رسول نو ټول رسالت دې نه درسول ټول برسي اوس چې کم ګناه توای چې تنا اوس نیکی دې فوت شو دعوت ورکړې دې پلې په عمل نه دې کړې نو بیا تاسو وایي د دې آیات په ذکر کې نبی داخلي کبر مقتل چې لوی د په اعتبار د غصې سره د الله د لوی غصې لاندې انبیا داخل دي نعوذ بالله من ذلک بالکل نه داخل الله تعالی خپل غصه کوم نه په انبیاء علیهم السلام باندې نه د ښکارا کړي نو عصمت الانبیاء هم په جند انبیاء علیهم السلام معصوم دي کنه ها په دې کې بعد دا بعض خلک بعض استدلالات کوي چې پاره کې یو دار چې د آدم علیه السلام په قصه کې راغی چې ګوره آدم علیه السلام ته الله ویلو ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمین تبر ظالمانو نشي نو وی ګور هغه ونه یو خړه ګناه یو کړ کوي نه کړه الله منع کار کړو نه نه چې کوم دین هغه څه کړه په نه باندې عمل کول دا ګناه دین وی مونږ وای دا ګناه دین لہذا ایو پکې لیکلي دي وای دا خو زما قلم دې کچرته صحابه په زمانہ کې آزاد قلم موجود وکنه پوه شوې نو وینو به ډیر څه لیکلي پوه شوې آزاد قلم نعوذ بالله صاحب زمانہ کوي اعوذ بالله ډیر جرأت کی خلق کنا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د الله تعالی معصوم مخلوق ته د الله بندگانو دا بالکل غلطه خبره ده تو د آدم علی السلام بارک سوا آدم علی السلام ګناه نه وکړي الله وی فازلهما الله معذور کوي او تر پاسې می پرېګ دی وښنه نزی نه پرېګ دم پوښ کنه الله وی خطا شو بیا الله وی فنسی ولم نجد سورۃ طه تاسو کتل ده کنه سورۃ طه کې خیر دی وی ګورئ چې بیا مو په ذهن کې شک پاتې نه شي چې ته نزان نه آیات راته نه جوړ کړي شپاره سم سپاره وګورئ آیات نمبر آیات د توی مو دغه ها 115 دغه نن بر وګوره ولقا ولقد عهدنا الى ادم او یقینا مون حکم کړو عهد نه ته ویلو کنه پډې رومانو را دي دلته دا دي ولقد امرنا الى ادم مونږه امر کړو ادم علی السلام ته من قبل مخکد دینا فنسیان داغه نهیر شو ولم نجد له عزما او مون نو مونته غل رقص دو هغه قص نو کړي اراده نه کړي دا خبره د آدم علیه السلام نه سوا هیره وتنه اوس دا خو رفع عن امتی الخطا والنسیان خو شو کنه بلکې نسیان د هر امت نه پورته دی امت چې سړی نه ير شو هغه ير باندې الله تعالی نه رانی سي او ته لګي ته آدم علیه السلام پسې چې نه داز نه پرېږدم او درېږم پوه شو کنه دا څه خبرې کې دا رنګي ولا تقهیر کې داسې شو چې ولا تقربا هذه شجرتا دی وینا صحیح شو دا صحیح فلا خو هیر شو هیر خو شنو فتكونا من الظالمین سره وې سکے موږ فتكونا من الظالمین سره بس چل کې خدای دې غرق کړه ظالم چې کوم دی تا ته ما ونه وی چې اطلاقات داغي ګڼ راځي یو معنی دا راځي چې شی په د خپل حصے د کمون کړه حصے په جنت کې کم شو کنه یو خاص وخت له داخل شو استعمال مختیا ده دلته به دومره وخت یې بیا خو راکوزیده اسم راکوزیده راکوزیږي به بیا خو بځي خو لیکن دا خبره راځي هغه وخت کم شو دا غي په وجه باندې نو بس دا اوس نو دا ستل دي ته ظلم څه شته وجه ته ظالم وای پوه شو ظالم با هغه دا ځکه لیکلي قرطبي لیکلي من قال ان ادم عليه السلام ظالم فهو کافر دا چې وی چې ادم عليه السلام ظالم دی کافر دی ومن قال ان آدم ليس من الظالمين فهو كافر چا چې آدم علیه السلام من الظالمین نه دی بیا هم کافر دی ولې چې من الظالمین خو قرآن کې راغلی دی کنه فتكون من الظالمین او کار وکړو ولیکن چا چې آدم علیه السلام ظالم دی نو کافر خو ظالم نه دی خو البته دا ظالم په بل معنی سره دی خو یو دا چې اجتهادي خطا تم ماته ته وځي ظلم ویل کیږي اجتهادي خطا ته څنګه اجتهادي خطا وشو آدم علیه الصلاۃ والسلام اتحادی خطا داسې وشو آدم علیه السلام ته الله تعالی وی چې دغه ونه با نه خوري یو ونه صحیح شو اوس کله سړی دا ونه ویني سړی وی چې دا د خاص ونه یادې هغه دا هغه جنس یادې لکه دا کې توت ولاله ځکه مې کړی توت مخور دا توت مخور دا توت مخور ته لاړې تا د بل توت نه وخوړې توتان دی وخوړې زره ته چې لکه دا الله باندې ته بیمار ته ته ما چې توت مخور ته وچی خدای پوه شو کنه ما خو وی چې ګنې دا خاص دا توت یادې پوه شو اغا ونه آدم علیه السلام خاص فرض کړه پوه شو اجتهاد داسې خطا شي او هغه نه چې کوم دنو هغه مراد سوا هغه عامه وا چې دا عامه ونه مقرر دي کې سوره دغه کیږي نهي چې کوم دې کله سړی دا اجتهاد وکړي چیرې دا نهي ماته سړی دا کار مکو دا نهي به تنزیهي غونته مکروي هغه په کله بیا مقصد دا چې هغه مکروه تحریمي وي نو هغه کې اجتهاد کې خطا شي دومره زیات تعویلات دې کلام کې ګور ټول هغه اداره چې قران وي فنسیا ولم نجد له عزما او ته وای چې نه نه دا خو دا کړی دا غلطي کړی دا وتري دا نه دي کې پرېږدم نو دا غلطه خبره ده بیا دا خبره چې دوی د دین استدلال کوي پتا به علی چې الله توبه قبول کړي نو ګوره وای غلطی د غلطی نه پس توبه نه توبه بیا الله پاک قبول کړه موږ چې تابه سمانه تابه خپل معنی درجه خو شو انبیاء علیهم السلام ته چې تابه معنی نسبت وشي نو فتاب علی اے رجع الرحمت علیه الله پر رحمت دوباره راولېګو نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دی دغه رنګ الله تعالی نبی اسلام ته وی فسبح بحمد ربک واستغفره واستغفر په استغفار باندې چې مخکې نه ګناه کړو د توبه د انبیاء علیهم السلام توبه تعبدی سوي توبه تعبدی اس دغه الله تعالی نه مغفرت غواړي پوه شو کنه چې مزید رحمت پر الله او نبی صلی الله علیه وسلم سره کو تعالی وی سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي پوه شو الله ته پاکي او ستا حمد دی الله ما ته بخنه وکي نو ال نبی صلی الله علیه وسلم خو بخنه او بخله شوی لیکن دا توبه تعبدی ده وای دا او پیجن بل خبره دا ده چې دوی دا وای چې ګوره نه آدم علیه الصلاۃ والسلام ولې الله پاک جنت نه فرا کوس کو دسته نه فرا کوس کو جنت نه نو دا ګناه وکړه دا د ګناه سبب دی کنه مونږ وای دې ته نه ګوره چې توبه په جنت کې قبول شوی ده په دې وخت کې وکتل کنه قال ربنا ظلمنا انفسنا توبه په جنت کې استلام په جنت کې قبول شوی دا دا غي نه پس ورته وایي څه کوشه نو دینه خو معلومیږي چې د ګناه نشته د ګناه په وجه باندې ها البته بعض شی دا چې سړی نه په غلطۍ کې وشي خدای غ تکمیلی اثر وي سی وی تکمیلی اثر وي لکه مثال په تور باندې زهر خوړل څه دي دا حرام دي کنه دي حرام خو ته په غلطۍ کې ته پراته او تاوی کوم مال ته رساینې ډو دا ډایرکټ کوم نه خلی تکل چې خلی ته دکل ګناګار خو په نه خو تبعی اثر دی کې بني مړکه کې بنو اوس ته ګناګار یو کني ګناګار خو مړکه کې متا تا سره دې ته نه وای چې نه دا خو د په غلطۍ کې خړلې مده دې نه مړکو نو د بعضی چیزونو اثر چې کوم دی غته تبعی وي اگر چې تشریعا پاغه باندې حکم مرتب نشي لیکن تکوینی حکم په کوم دی هغه څه هغه مرتب شي د دې خطا کېدو اگر چې دا کار په خطا سره په ذلت پکې راغی د ذلت نه وجه نه وشو او خوای د پدې اس ګنا نشته لیکن تبعی اثر دا او چې جنت نه پی سکیږي راوځي با تاسو پوه شئ کنه نو هغه دغه ټول خبره هغه لاړې چې مطلب چا سوي دي چا سوي دي دې دا کې کنه دغه مولانا روم پکې وای کنه مولانا روم په دې دا کې وای کنه نال از اخوان کنم یا از زنان کې بغندم هم چې آدم از جنان خوشي زه د رونو نه ګیلا وکم او کله خويند نه ګیلا وکم زمونږ بابا یې د جنت نه د غنم په دانه راو باس پرې رسوي غنم په دانه راو باس دا خبره سره دا خو الله تعالی لیکلی و چې انی جاعل فی الارض فزمکه کی نو ولته کې ناس پزما کی او کنټرول بدل تا مونږ چې امیر خپل علاقې ته نه داخلي مو ته ته دې حال کی مسؤلیت مکو پوه شئ آدم علی السلام په پوره ځمکه ته آدم علی السلام نه الله تعالی به نه لګلو او بیا به کوم دنه د ځمکه خلافت به څنګه سمبالولو فی الارض الله د مخ تاسو پوه شئ په خبره باندې زبسته ځکه چې ما خو چې دغه خدای دغه ترجمه خو څوک هم کنه او ملائکه ما ته خبر راکې بیاسماء هؤلاء فنون دغه سيزونو باندې ان کنتم صادقین کچرته یی تاسو حق ته رسیدونکي دغه نمونه مزد کړي قالو دیوی سبحانك پاکی دا الله تعالی رد شریک فی العلمنا لا علم لنا منتف علم نشته الا ما مگر ها علم درا تعلم تنا ته تا مونږ ترا کړ دې استعداد درا کې چولې انك انت العلیم الحکیم یقینا ته پو یو حکمتونو والای قال الله ور قال الله وی یا ادم اے ادم انبئهم خبر ورک دوی تا باسمائهم په نمونه دغه سیدونو باندې فلما انبئهم نور کړه چې خبر ورک ادم علی السلام باسمائهم په نمونه دغه سیدونو باندې قال الله ورته وی علم اقول لكم آیا ما نو ویل تاسو ته انی اعلم غیب السماوات یقینا زه پویګم پس پټو سیدونو د اسمانونو باندې والارض په پټو سیدونو د زمکه باندې فاذلهم الشیطان نو دوکا فاذلهم الشیطان نو او خو یول دی دوار لره شیطان عنها په سبب د دغه ونی باندې فاخرجهما نو راوی باسل دا دواړه مما د هغه جنت نه د هغه نعمتونو نه کانا فيه چې وو دا دواړه پاره کې وقلنا مون ورته وی اهبتو کوس شي بعضکم بعض استاسنا لبعض نه پاره د بعض عدو دشمنان دي ولکم فی الارض او استاد لپاره په ګناه کې مستقر ځای د اوسېدو دی و متاع او سامان دی الہین تر یو وخت پورې فتلقا نو پس دکړي آدم آدم او آدم علی السلام مر ربه در خپل کلمات یو سو کلمې توبه فتاب علیه نو بیا الله رحمت واپس کپ دی آدم علی السلام باندې انه یقینا آدم انه یقینا الله تعالی دې هو التواب هغه توبه قبلون کړي الرحیم او رحم کون کړي نه دا ډېر ځان کړه سړا داسې بیا تبان وښه دي دوی چې په شاغراب کې په مغرب کې دا لا غړ څه داسې نه دا ډېر اتي مشته